کله چې یوه مسلمانه زنانه د څه ضرورت لپاره د کور نه بهر وځي نو دې له پکار دي چې دا په پرده کې وځي او بغیر پردې وتل ناجایز دي او ګناه ده برقه به اچي او داسې برقه به اچي چې هغه ډېره فیشني برقه نه وي داسې بورکه به ناشي چې ډېره فیشني وي یا چسته بورکه وي تنګه بورکه وي چې په هغې کې د خلکو توجه زنانه طرف ته را اوړي نو دغه بورکه اچول هم ټیک نه دي ځکه چې هغې سر د خلکو توجه زنانه طرف ته راوړي او خلک هم په ګناه کې مبتلا کیږي او زنانه ته هم ګناه ملاویږي نو دا چې د کور نه بهر وځي نو مکمل پرده کې د وزې بورقه دی اچي او داسې بورقه چې هغه ډېره فیشني نه وي او ډیله ډاله بورقه وي